السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا صدق الله العظيم رونو د نیکبختۍ ځای دی چې د تاسې غوندې ذهینو هدفمندو او مسلمانو تنقیو ځوانانو سره په دې مجلس کې برخه اخیستل زما په نصیب شو مقدمه ډیره نه وګدومه ځکه تاسو به مستومانه شوي خپل موضوع په مختصر ډول د تاسو په خدمت کې عرض کوم چې په هغه کې دوه سوالونه مطرح کیږي دا موضوع اصلا جوړه شوی دوه سوالونو ته د جواب په خاطر ده موضوع ده غرب ولی او څنګه مسلمان ځوانان بیلاری کوي یو پکې ولی ده او دویم پکې څنګه ده ولی علتونه او اسباب او عوامل خي سبب یې خي هدف او مقصد یې خي او څنګه کیفیت او طریقه خي غرب ولې د مسلمانو ځوانان بیلاری کوي هدف د دې نه څه شی ده د ته څه ضرورت ده چې په میلیارډونو ډالر مصرفوي د دې نه څه په لاس ورزي ورته په زرګونو مؤسسات، رادیوګانې، تلویزیونونه، اخبارونه، حکومتونه، احزاب، تعلیمي تحقیقاتي ادارې دا ټول په کار اچوي ترڅو د مسلمانانو ځوانان په داسې ډول باندې په داسې ذهنیت باندې تنظیم کی چې دوی ته یې ګټه ورورسیږي یا ګټه دوی ته ورورسیږي او څنګه د دې د کیفیت بیانوي چې کومه طریقه دوی کاروي کوم اسلوب نه کار اخلي کوم وسایل نه کار اخلي د کوم اشخاص او جهتونو نه کار اخلي هغه میتود د دوی طریقه د دوی څه شی ده په دغه کار کې خو مخکې تر دې چې زه د دې ولی او د څنګه جواب لږ په تفصیل د تاسو خدمت کې عرض ما د تاسو خدمت کې د قران کریم د هغه څو آیاتونو مختصره ترجمه او یو څه وضاحتونه تاسو په خدمت کې عرض کوم چې ما لږ مخکې تلاوت کړ دا چې تاسو ځوانان یاستئ په قران کریم کې رب العالمین د یوې ډلې ځوانانو په باره کې آیتونه نازل کړي هغه هم ځوانانو تاسو هم ځوانان یې هغه په خپل دې ځوانۍ کې دومره اهمیت ګټلې و دومره اهمیت یې ګټلی و چې د دوی ذکر په قران کې را نازل شو او د قیامت تر ورځې به دا لوستل کیږي د ځوانانو لپاره به د دوی ژوند د زندګۍ سرمشق وي متوجه یاستئ دغه ځوانانو څه کار کړی و چې رب العالمین دومره په قدر باندې یاد کړی دي په دغه ځوانانو کې کومه ځانګړتیا وه چې د دوی په نامه باندې یو صورت مسماش دوی اصحاب الكهف او د صورت باندې رب العالمین صورت الكهف نوم کې خو او بل خبره به کې دا چې دا صورت رب العالمین د صورت الكهف په نامه باندې یاد کړی او کهف وای غار ته کهف وای اسمڅه ته کهف وای په غره کې یو سوري ته چې خلک پناه وروړي الته لنور انسانانو یا لنور حیواناتو ورکه پټیږي اصلا دا کهف د پټېدلو ځای ده اصلا دا کهف د تېښتې ځای ده اصلا دا کهف د مظلومیت او د محرومیت ځای ده دا کهف څه معنی نه ده کهف د کوم خار نوم نه ده کهف کوم دربار او قصر او دفتر نه ده کهف د غرونو په منځ کې چیرې د ګټونو په منځ کې یو درز ده یو د پټې ځای ده چې مظلوم تښتېدلی ویرېدلی تعقیب شوی محروم انسانان هلته پناه وروړي تښتي نو بیا دا تښته دومره محترمه ده چې رب العالمین هغه په قرآن کې یادوي او دغه تښتېدلي ځوانان دومره محترم او دومره عزیز القدر و چې رب العالمین د هغوی ذکر په آخري پیغمبر باندې نازل کړ د قیامت تر ورځې به د دوی دا یاد تازه وي او لوستل کېږي به آخر دغه ځوانانو کړي څه دي چې الله ته دومره عزیز دي دې پوښتنې ته متوجه اوسئ دغه ځوانانو کړي څه دي آیا دوی کوم خار فتح کړی آیا دوی کوم لوی فرعون وژلی آیا دوی کوم تنظیم جوړ کړی آیا دوی کومه لویه معرکه ګټلې ده آیا دوی کومه کودتا کړې ده آیا دوی کوم لوی اقتصادي فعالیت په لار اچولای دی آیا دوی کوم انقلاب برپا کړی دوی څه شي کړی دي چې الله دومره په عزت یاد کړي او رب العالمین هغه د مؤمنانو د پاره د ژوند سرمشق ګرځولې دي سرمشق په دې معنی چې نور خلک د دوی ته وګوري او امدغه سه د خپل ژوند برابر کړي دغه ځوانانو کړي څه دي د ځوانانو دا کوم شان ما تاسو ته یاد کړ دا یو هم نه دی کړی یو ډله ځوانان و د حق پیغام واورید د حق په پیغام باندې پوه شول بیا دغه د حق پیغام زړونو ته ورکوز شو داسې ورکه ځای په ځای شو دا د حق پیغام د دوی په نفس د دوی په روح روان د دوی په فکر او په مغزو کې چې د بل هر څه په مقابل کې دا پیغام ورته عزتمن و د دې پیغام په سر د چا سره جوړ جاړی نه کاوه او بیا دغه د حق پیغام خلکو ته رساوه نور خلکو ته رساوه پادشاه ور باندې خبر شو حاکم نظام ور باندې خبر شو او به دغه ځوانان ونیول بندیان کړل او مخکې تر دې چې هغه ته سزا ورکي یا د هغه په اړه باندې کوم سخت تصمیم ونیسي د حکومتونو او د نظامونو سیاستونه دا وي په دې باره کې به وروسته لږ تفصیل درته وکوم چې هغوی د ټولنو او د نهضتونو او د حرکتونو د لمنځه وړلو لپاره له دوه میتودونو یا دوه طریقو نه کار اخلي یوې طریقې ته وایي د تصادم او د فشارونو طریقه او یوې طریقې ته وایي د احتوا طریقه د احتوا طریقه په دې معنی چې څنګه د خلک را خپل کم څنګه یې په نوي شکل ډیزاین کم چې د ما د اهدافو لپاره کار وکړي پرته لدې چې وی وژنم پرته لدې چې تهدید کم پرته لدې چې زندانونو کې واچوم پرته لدې چې فشارونه ور باندې راولم دغه خلک څنګه زه په خپل کار باندې د مقصد لپاره استعمالولی شم نو پادشاه هم په شروع کې د احتوا د سیاست نه کار واخیست ځوانان راوغوښتل خپل دربار ته او بیرته ویل چې تاسو کشران یاستئ ځوانان یاستئ فکرونه پاخه نه دي او دا کوم لار چې تاسو نیولې دا ډیره خطرناکه لار ده توجیه وسې دې خبرو ته پادشاه ورته وایي تاسو د ټولنې سره مقابله کوئ ټول پنځه شپږو کس ځوانان یاستئ د نظام سره مقابله کوئ د ټولې پاچاهي پوځونو او استخباراتو پولیسو قوانینو او حاکم نظام سره مقابله کوي دا ناممکنه ده د تاسو شمیر لګ ده وسلې نه لري ملاتړ نه لري پښتوانه نه لري دا کوم لار چې تاسو انتخاب کړی دا خطرناک لار دی نه واوړي تاسو په نعمتونو باندې ونازومه د زندانونو تکلیفونو مشقتونو د دوه سره بم نه مخ کیږي تطمیع کړ د ځوانان دوی ته تم اور کړ او د دې کار د عاقبت نه وویرول د کافر پادشاه دا کار مکوي د دې ځوانانو د عظمت سلسله لام دې نقطې نه شروع کیږي چې دوی تطمیع نه مني اغرا نه مني د پادشاه دغه وعده دغه وعیدونه دغه تمه ورکول او دغه دروغجن نصيحتونه دا نه مني په خپل مبدا او په خپل فکر باندې ټینګ پاتې کیږي نه تسلیميږي نه وزارتونه مني نه سفارتونه مني نه دفتر مني نه دیوان مني نه نعمت مني نه قصر مني نه په خار کې مرفه ژوند تیرول مني په خپل افکار او نظریاتو باندې ټینګ پاتې کیږي پادشاه بیا ورته وایي ځکه هغه په دې پیږي چې دا څو محدود ځوانان دي دا لمانه نشي خلاصېدای ورته وایي تاسو لاړ شئ خه په سړو مغزو باندې په دې خبره باندې غور وکړي سر په ګریوان کې ښکته کوي په کورونه کې ل خپل مشرانو څوک چې متعلقین وي د وسره مشوره وکوي او بیا زه تاسو راغواړم مهلت ورکوي ورته دا ځوانان چې کله د بادشاه له دربار نه را رخصتیږي په یو ځای کې بیا په خپل منځو کې سره راټولیږي هغوی وایي دوه لارې دي د دې دوو لارو نه به یوه انتخابوو یا به له خپلو افکارو نظریاتو عقایدو له خپل دین او له هغه حق نه چې موږ پېژندلی تېرېږو به په نظام کې به شامل یو خوندونه به یې رنګارنګۍ به یې عیش به یې دفترونه به یې د امن ژوند به یې تعقیب به نه یې تکلیف به نه یې لوږه به نه یې فشارونه به نه یې خو د ایمان دولت به له لاسه ورکوو او یا خو دا ده چې د ایمان په دولت به ټینګ پاتې کیږو دا نور هر څه به له لاسه ورکو لدی هر څه به تیریږو فیصله په امدې باندې کوي چې دا هر څه به له لاسه ورکو د ایمان دولت به له لاسه نه ورکو خچ د ایمان دولت له لاسه نه ورکو نو بیا خو دلته پاتشاهي ده حکومت ده نظام ده پولیس دي عسكر دي زندانونه دي زولني دي کوبه څه اوس به چیرې نو بیا غرو ته مخه کوي تېښته کوي دغه تیښته د دوی چې د ایمان ساتنې په مقصد یې کوي رب العالمین ته دومره محترمه ده چې په لوح محفوظ کې لیکي او په قران کې را نازلوي او د قیامت تر ورځې د دغو ځوانانو دغه تیښته دومره محترمه ګڼي چې په آخر الانبیاء او اشرف المرسلین باندې نازلوي او بیا هغه خپل امت ته وړاندې کوي چې ګوري کله چې د مبدا د عقیده او د فکر او د مادیاتو ترمنځ دوی ځوانان ول یو ډله ځوانان ول آمنو بربهم دوی ایمان راوړی و په خپل رب باندې وزدناهم هدا او دوی ته مې هدایت ورزیات ک په دغه مبدا او د فکر باندې چې ټینګ شول د ویرې لاره د تره لاره د قربانۍ لاره د تیښت لاره د سړو د غارونو لاره د ځنګلونو د ژوند لاره د محرومیتونو لاره دای غره کړه خو د نعمت په غې کې ایمان باینلو د ځان باینلو د دغه خلک سرمشق دي دغه راځي د دوه په باره کې چې دغه څو آیتونه آیتونه خو ډیر دي خو زه یو څو آیتونه پښتو ترجمه سره او د ځینې توضیحي ټکو سره تاسو په خدمت کې ور بیا عرض کوم دغه نورسته بیا نتیجې ته ګورو چې څه پیښ شوی دي الله دغه خلک یادوي الله تعالی فرمای انهم فتیه بشکه دوی یو ډله ځوانان و رجال غټ غټ خلق نه وای شيوخ نه وای رب العالمین ملأ نه وای چې غټان او مشران او ملکان نه بس یو ډله ځوانان و تاسو ځوانان یاست دوی هم ځوانان مرحله د ژوند دی د ځواني مرحله ده د کشر ځواني مرحله ده د دنیا په خوندونو لا پوه شوی نه دي تر اوسه پورې لکه تاسو چې تر اوسه د دنیا خوندونه نه دي لیدلي خه د ځوانانو بل صفت څه شی و دوی کړي څه و امنو دوی ایمان راوړی و خو دا ایمان په څه شي راوړی و دا ایمان په دیموکراسي راوړی و دا ایمان په نړیواله ټولنه راوړی و دا ایمان په خوندونو او لذتونو رنگارنګي راوړی و دا ایمان په عیش او عشرت راوړی و دا ایمان په لیبرالیزم او کمونیزم باندې راوړی و ایمان په څه شي راوړی و الله فرمای امنو بربهم دوی ایمان راوړی وو په خپل رب باندې د رب په ذات ایمان راوړی وو د رب په صفات او په قدرت ایمان راوړی وو د رب په حاکمیت ایمان راوړی وو د رب په شریعت او طریقه او دین ایمان راوړی وو آمنو بربهم نو بیا دغه ایمان د دوی د دې ذریعہ شو چې الله یې هدایت ورزیات کی الله یې هدایت ورزیات کی وزدناهم هدا الله فرمای د دوی مې هدایت ورزیات کړ لارې مې ورخو دي طریقې مې ورخو دي علم مې د دوی په زړه کې ورواچاوه هغه لار چې ما تر رسیدونکو د دې هغه توجیه او تلقین مې ورته وکاوه دوی په سم لار باندې روان شو خا چې په دې سم لار باندې روان شول خدا لار د خطرونو د د مقاومت د د نظام سره د ټکر د د یو بل دین سره د علمی او فرهنګي او عقلي او روحي رواني مقابله ده په دې کې خو عزم پکار ده په دې کې خو کسړای سست شو بیا خو د ارڅ له لاس ور کوي نو الله تعالی فرمای وربطنا على قلوبهم د دوی می زړونه ور مربوط کړ زړونه می ور ټینګ کړ زړونه می ور محکم کړ ورته چې متزلزل نشي په دې لار کې ځکه دا لاره د فتنو د ابتلاءاتو د سختیو او د مختلف قسم اغراءات او د تطمیعونو دا لاره ده هسې نه چې خدا نه خسته وخوي را وخوي بدل را بدل شي چیرې پریوزي چیرې تسلیم شي چیرې د خپل لار ورته کګه ښکار نه شي چیرې ستومانه نه شي په نیمه لار کې بیرته ونه ګرځي وربطنا على قلوبهم زړونه مې ور وتړل ور محکم مې کړ دا زړونه یې رب العالمین کله ور محکم کړم اذ قامو کله چې دوی قیام وکړ چې څوک قیام کوي نو رب العالمین زړه ور تړي ورته زړه ور مضبوطوي عزم ور پخوي ورته اراده ور پخوي ورته د مقاومت توان پکې پیدا کوي اذ قامو کله چې دوی قیام وکړ ګوري د قیام ساده خبره ده خله باندې خو مشکلات بیا ډیر وي نو د دې لپاره رب العالمین د خپل بندگان چې دا چا دغه لار انتخاب کړي د دې زړونو ورقوي کوي خاچ دوی قیام وکړي د قیام لپاره د دوی شعار څه شی و بس یوازې زندهباد او مردباد و که شعار بشري حقوق او بشري ټولنه او مدني ټولنه او دیموکراسي او لیبرالیزم او غربګرایي یا نشنلیزم قومګرایي یا رواجونه یا وطنیت دا شعار و شعار د دوی څه شی و د څه په خاطر دوی قیام وکړ د قیام هدف رب العالمین بیانوي کله چې دوی قیام وکړ فقالو نو بیا یې وویل ربنا رب السماوات والارض د من رب هغه رب د چې د اسمانونو هم رب ده او د ځمکې هم رب ده اسمانونه هم د په واک کې دي ستوري هم د په واک کې دي فضا هم د په واک کې ده ملائک هم د په واک کې دي پیریان هم د په واک کې دي کهکشانونه هم د په واک کې دي چې څومره علمي مخلوقات دي دا ټول د ده په واک کې دي او هلته د هېڅ چا شراکت ورسره نشته د هېڅ چا حکم بل نه چلیږي یوازې د همده حکم چلیږي والارض او د ځمکې هم همدغه رب ده ښه چې دا ځمکه پیدا کړم ده ده جوړه کړم ده ده ښایسته کړم ده ده انسانان حیوانات پیریان حشرات ماهیان موجودات دا هر څه دور کې پیدا کړي دي او زور هم دمده پکې برده حاکمیت هم دمده ور باندې چلیږي نو بیا ویره لچا دې ته وایي ایمان دا مفاهیم کې یوه زړه ته ورکوز شول چې دا هر څه د رب دی او واک د هغه پکې چلیږي او هغه ورکه زورور دی هغه ورکه حاکم دی نو بیا ویره ولې چې د داسې یو زورور ذات ملګرتیا در سره وي نو بیا به ویریږي ولې خو دا مفاهیم او دغه عقیده هغه وخت انسان په زړه کې پیدا کیږي چې کله د قیام لار غوره کی د ملاست والا خلکو ته دا مفاهیم ذهن ته نه ورلويږي چې چا د ملاست او چا د خوبونو لار غوره کړې ده هغه په دې شان نه پی قام چې قیام وکړه نو دعوی څه شی و د څه لپاره فقالوا وی ویل ربنا رب السماوات والارض رب زمونږ رب د اسمانونو او د ځمکې ده یوازې د همده به منو د بل هیڅ چا نه منو که هر څه پیښیږي یوازې د همده منو نه د بل چا شریعت منو نه د بل چا قانون منو نه د بل چا نظام منو نه د بل چا پیغام منو نه د بل چا اخلاق منو نه د بل چا توصیه منو نه د بل چا منهج او طریقه منو یوازې د همده منو ځکه چې موږ د همده یو اسمانونه هم د همده دي ځمکه هم د همده ده او ټول مخلوقات دې امده دي امده پیدا کړي بیرته امده ته ورزو نو دې بل چا نه منو بیا ورسته په دې خاطر باندې چې ګوري د لا اله الا الله چې ده دا د دوه رکنونو نه جوړه ده یو ده لا اله یو اله هم بل نه منم انکار د پکې انکار د بل اله د منلو نه الا الله یوازې د دغه حق اله چې منو دې نه اخواته بل یوم نه منم نو په لا اله الا الله کې دوه مفهوم دي یو د بل اله نه منل د بل چا قانون نه منل د بل چا شریعت نه منل د بل چا نظام نه منل د بل چا حکومت او حاکمیت نه منل او یو د بیا الا الله یوازې دی یو الله منم نو دغه خلک د اصحاب کهف دوی هم انکار کوي انکار د بل چا د منلو نه او دا انکار هم په عربی کې یو ټکی د لن ورته وای لن قران کې الله فرمای لن ندعو دا د لن په باره کې علما وایي د بلاغت علما د عربي ژبې علما هغه د لن درې مفهوم دي یو مفهوم ده نفي نه نه منم نه نفي ده پکې لن دویم مفهوم په دې ټکی کې ده تأکید emphasize تأکید په یقیني ډول نه منم شک مک پکې نشته ده هیڅ گنجایش نشته چې و دې منم په یقیني ډول یې نه منم تأکید پکې ده او دریم مفهوم پکې ده تأبید تأبید یعنی ابدا تل تر تله په هیڅ وخت کې نه منم داسې نه چې دا اوس نه منم پس ته بیا لږ نرمېږم اوس نه منم خو یو څه خوله را خوږه کړه بیا منم نه هیڅ کله نه منم دا درې ټکي دا درې معناګانې په دا یوې لن کې پرتې دي دا اصحاب کهف وای لن ندعو هیڅ کله په هیڅ صورت دا نه منو چې موږ د بل اله یا د بل چا دعوت ومنو لن ندعو هیڅ کله به موږ ونه بلو من دونه پرته لدی الهنا الها بل اله د بل چا حاکمیت د بل چا نظام د بل چا قوانین د بل چا طریقه دا په هیڅ صورت نه منو د خلکو تېښته کړې خو نره تېښته ده داسې سستپسته تېښته نه ده دا له طاغوت نه تېښته ده د حق طرف ته په حق باندې د ټینګ پاتې کېدلو تېښته ده لن ندعو من دونه الها بل اله به هرگز ونه منو او که چیرې موږ د دې نه پرته بله خبره وکوو نو بیا به هم ګډې وډې ویلې وي بیا به هم سمه خبره نه یې کړې روغه خبره به هم نه یې منلې لقد قلنا اذا شططا که د دې نه پرته موږ بل څه ومنو نو بیا به په ګډو وډو سر شوي تر لرې لرې ځایه به په ګمراهۍ کې تلي یو ښه اوس دا خلک څوک وه ځوانان کار څه شی کړی وه ایمان راوړی وه ایمان پسې وروسته ویده شوي وه خوبونه یې کړي وه که څه یې کړي وه قیام یې کړی وه د دې قیام دپاره د دوی عقیده او شعار واضح وه که نه وه واضح هغه شعار او قیام دا و چې یوازې الٰه منو د زندباد خبره خو دا وه ا د مردباد خبره بیا څه شی وه بل یوم نه منو یوازې الٰه منو دا بل یوم نه منو طاغوت نه منو او کوم ومانو نو موږ ګمراه شوي یو ګوري با شعور خلک وو با فرهنګ خلک وو با اراده خلک وو با ادراک خلک وو خانو د دغه ارادې د دغه ادراک د دغه د دغه پوهې د دغه علم په نتیجه کې دوی یوازې د خپل ځان غم ور سره او که د خلکو هم غم ور سره چې د گمراهۍ نه یې د هدایت لوري ته راوبلی نو بیا دوی د خپل د قوم په باره کې د خپل ولس په باره کې غم خبره کوي هؤلاء قومنا دا د من قوم دي د خلکو د من ولس د خپلم دي ده خو مشکل په دوی کې دا ده اتخذوا من دونه الهه دوی غیر دی الله نه نور شیان په خدای نیولې دي نور په اولوهیت نیولې دي چا یو شی چا بل شی په اولوهیت نیولای دی داسې تعظیم کوي داسې عبادت کوي داسې ارزښت ورکوي ورته لکه الٰه ته چې خلک ورکوي په خپل قوم باندې زړسوي کوي د زړسوي په نیت باندې دا خبره کوي ها اولئک قومنا دغه خلک د من خپل قوم ده اتخذوا من دونه الها غیر دی الله نه دوی نور الهان نیولې دي په نور لارو روان دي نور قوانین مني نور اسمونه مني نور عقاید مني نور افکار مني نور ایدئولوژي مني دی اله نه مني دی اسلام نه مني نو بیا څه وکړو مړی کو لوي مخزان ته اخلاص کو نه دوی د مناقشه خبره کوي د مناقشه وای چې دا خلک چې په دغه لارو ټینګ دي دغه ول د دلیل میدان ته نه راوځي چې مونږه پوکو دغه حاکم نظام د دې سوټي لاره د نظام ولې نیولې ده د دې توپ او ټانګ او د زندان لاره ولې نیولې ده د دې منطق او د مناقشې میدان ته دا ولې نه راوځي دا من خبره ولې نه اوري بل خبره چې د زندان په زور او د کوتک په زور کوي دا ولې د ژبې په زور باندې نه کوي لولا ياتون عليهم بسلطان بين ولې دوی یو ښکاره دلیل نه راوړي دغه خپل نورو الهانو په باره کې چې دوی نیولې په وضاحت باندې خبره ولې نه کوي د مناقشې میدان ته ولې نه حاضرېږي ګوري څوک چې بل څوک مناقشې ته رابولي نو په دې خپل عقیده به ځان پوه کړی وي که نه ها تاسو چې نور خلک لکه چې قاضي صاحب درته ویل دعوت ته دعوت کوی خپل فکر او عقیده ته رابولي نو تاسو به په خپل عقیده کې یو پختګي حاصله کړی وي کوم نه حاصله کړی په خپل عقیده په خپل نظریاتو په خپل افکارو په خپل ادبیاتو په خپل مفاهیمو به یو وار پاخه شوی یاستئ پوه شوی به یاستئ که نه چې په دې ځان پوه نه کوي خو بیا خو به پړه راځي بیا خو به بل څوک ملامتوي میدان خو به د منطق په میدان کې بل څوک ګټي درنه معرکه خو به د منطق او د دلیل په میدان کې هغه څوک ګټي چې هم د تا د ضعف او د کمزوري نقطې ور معلومې دي او هم د خپل د قوت نقطې ښه استعمالول شي وړاندې کول شي تقدیمول شي د خلکو ایمان پوخ کړی و کمنګ بل څوک مناقشه ته را بولو باید یواري له درون نه له دننه نه خپل ځان موږ جوړ کړی لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولې دا خلک مناقشه نه کوي ولې سم دلیل نه راوړي ولې سم دلیل ته غوږ نه نیسي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ورسته به دې کې دا جرأت هم پیدا کیږي چې ظالم ته ظالم وایي ظالم ته مړې مړې نه ګوري په ظلم سترګې نه پټي په ظلم خاموش نه پاتې کیږي ظالم ته ظالم وای په هر حالت کې چې څومره وسه کیږي وای څوک به وي ډیر ظالم له هغه چانه چې په الله پورې دروغ تړي په خپل لزان نه یو طریقه جوړه کی بیا وای دا د اسلام طریقه لزان نه یو خبره راو باسي بیا په دین پورې او په الله پورې وتړي د دون بد ظالم خلق نور نشته ورسته بیا رب العالمین د دوی په خپل منځي توصیه په خپل منځو کې سره یادې وی چې ورختا کیږي ما که لاره اوږده ده که اغزنه ده که غرونه دي که تکلیفونه دي که محرومیت ده که تعقیب ده غمه به نه کوي ځکه الله دې موږ ملګری ده اذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله کله چې تاسو دوی پرېږدئ او د دوی معبودان پرېږدئ پرته د الله نه چې دوی په معبودیت باندې نیولې دي فاو الى الكهف نو تاسو بیا پناه وسه غرته غارته سورته ينشر لكم ربكم من رحمته الله به پراخه کې درته د خپل رحمت نه ويهيئ لكم من امركم مرفقا د تاسو چار به در جوړه کی کار به در جوړ ګوري غره ته لاړ غر خار نه ده په غره کې زراعت نشته په غره کې مارکیټونه نشته په غره کې زناور دي په غره کې وحشت ده یوازې توپ ده بارانونه دي سیلابونه دي رب العالمین دوی ته داسې یو وسیله پیدا کړه چې له دې هر څه نه پکې خلاص ول الله خو بر باندې مسلط ک الله تعالی خو بر باندې مسلط ک درې سو نه کاله په خوب باندې ویده د دې لپاره چې د دوی هډونه وراسته نشي تکلیف ورونه رسیږي الله تعالی فرمایي چې ما به دوی اړه ول را اړه ول راسته خواته او چپه خواته او د دې لپاره چې لمر ونه سوځي لمر به په خپل نه پیلګیده بلکې تودوخه به ورتله هغه رڼا او تودوخه به ورتله ورته نو رب العالمین په داسې وګده خوب ویده کړ چې نه خوړلو ته ضرورت پېښ شو نه سکلو ته ضرورت پېښ شو نه د یخنۍ احساس ته ضرورت پېښ شو نه د ګرمۍ احساس ته ضرورت پېښ شو او بل تر ټولو لوی نعمت چې رب العالمین ور باندې وکړ هغه دا چې ویده سړی په ویره نه پیږي که دوی ویښ وای نو هر څه په هرې ته به دوی پام و هره ورځ به وبه کېده ویلې کېده به چې وای دا به اوس څه چل شوي دا به موږ پسې راغلي که نه هلته لکه چې راغله چېرته اوازونه دي تاسې ګورئ چې چېرته خو به پلونه ملونه نه ښکاري که د ونو د پانو شرهار به و نو بیا به هم دوی ته تشویش ورلېده هره ورځ به په ویره کې ویلي کېدل رب العالمین دی ویره دی د تکلیف نم داسې خلاص کړ په اطمینان باندې ویده کړ خو د دوی د عمل رب العالمین ته دومره منلی و دومره مقبول و چې د دوی د مرګ نه د راپاتېدلو نه او بیا ورسې د دوی د مرګ نه ورسته د دوی عقیده یو ټول ولس ومنله یو نظام ومنله یو حکومت ومنله نسلونه ومنله دوی هغه کار څه شي کړی وو دوی کار دا کړی وو چې د جاهلیت سره پیوند نه و اخیسته د کفري نظام او د طاغوت نه تاثر نه و اخیسته د بل چا رنګ یې په ځان نه وپاشلی دا یې پرې نه ښودل ځانونه یې په دې کې پرې نه ښودل چې دوی د له بل چا نه نم کش کړي متوجه یاستئ په دې دې ته حاضر نه شو چې د بل چا نه دي نم کش کړي تېښته یې کړې وه پټ شوي وه بل ځای ته تللی وه محرومیتونه یې لیدلي وه خو د ایمان دولت یې ساتلی وه څه شی ساتلی وه د ایمان دولت ساتلی و ګوري ورونو کم د ایمان دولت وساته در سره که په غره کې که په سمه که په ځنګل کې والله چې ته به سر لوړې ته به عزتمن او د تا پیغام به رب العالمین لره لره ځایونو ته رسي خو که د ایمان دولت دی واره په زړه کې له لاسه ورکه چې د باندې څومره ځان رنگین رنگین کې خلک به لاړې درته کی دوه ورځې درې ورځې به څوک تیر باسي په زنده‌باد او مرده‌باد شعارونو باندې خو د ایمان دولت د چې د ایمان پیسې د چې ناچله وي کوټه وي د ایمان سکه د چې ناچله وي هغه کار نور کوي یو کس دوه په تیر باسي ورسته بیا هغه نور خلک پی پیږي راځو بیرته خپل اصلي موضوع ته د قران کریم د دې څو آیتونو د شرح او تفسیر نو ورسته هغه دا چې غرب ولی او څنګه مسلمان ځوانان بیلاری کوي اول راځي د دې ولی خبره ترشه د غرب او د شرق ترمنځ جګړه ډیر اوږده جګړه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه چې شروع شوې ده او بیا د خلافت راشده په زمانہ باندې او بیا د اموي خلافت او تر غورسته بیا د عباسي خلافت او تر غورسته بیا د عثماني خلافت او بیا تر نن پورې د غرب جګړه د مسلمانانو په خلاف په بیلابیل شکلونو کې روانه ده کله د موته او د یرموک په شکل کې روانه ده کله بیا د صلیبي جګړو په شکل کې روانه ده کله بیا د استعماري جګړو په شکل کې روانه ده چې غرب راغی او څومره اسلامي ممالک چې دي تقریبا دا ټول تسخير کړل ځینې برتانوي استعمار ونیول ځینې فرانسوي استعمار ونیول ځینې ایټالویان ونیول ځینې هالندیان ونیول ځینې پرتګالیان ونیول ځینې روسان ونیول د استعماري جګړې او بیا نن د دوی نورې جګړې چې دوی د دیموکراسي د خبرولو جګړې په نامه باندې یادوي یا د ګلوبلایزیشن د نړیوالتوب د جګړې په نامه باندې یادوي یا د لیبرالیزم او د هیومنزم د جګړې په نامه باندې یادوي دغه جګړې ټولې دا د مسلمانانو د غرب ترمنځ را روانې دي یو طرف ته غرب د د خپل ټول اقتصاد سره د خپل حکومتونو سره د خپل قوانینو سره د خپل ځوانانو سره د خپل پوزونو سره د خپل علم او فرهنګ او تحقیقاتي مؤسسو د دې ټول سره او بل طرف ته ځوانان دي مسلمانان دي دغه مسلمانان ځوانان کله نا کله په دولتونو او نظامونو او خلافتونو کې تنظیم شوي دي او کله کله بس راپورته شوي دي که نظام شته او که نشته د دوی خوشته که حکومت شته او که نشته د دوی خوشته که وسله شته او که نشته د دوی غوښې واړو کې وینې خوشته نو د هر وخت لپاره راپورته شوي دي غرب نه غواړي چې د مقاومت قوه د په مسلمانانو کې موجوده وي دغه د مقاومت قوه په چا کې متمثله ده په ځوانانو کې سپینګری خو منډه نشي وهلای کنه سپینګری خو وسلې نشي چلولای سپینګری خو وګړه مزلونه نشي کولای سپینګری خو زندانونه او تکلیفونه دا نشي برداشت کولای سپینګری خو دځه نشي کولای نو د مقاومت قوه هغه څوک دي هغه ځوانان دي غرب اسلامي نړۍ ته چې ګوري نو ګوري چې هر ځل د ما په مخ کې څوک درېدلای دا ځوان درېدلای که د صحابي په شکل کې د هم ځوان درېدلای که د اموي دولت لخکري دي او افریقا یې فتح کړې ده او بیا اروپا ته ورغلي دي او اندونیسیا اسلامي اندلس کړی ده چې نن بیرته بیا اسپانیا ده اته سوه کاله اسلام هلته په اروپا کې حکومت کړی ده نو ګوري چې دا هم ځوانان دي که د صلیبي جګړو په مقابل کې د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په زمانه کې درېدلې او اسلامي نړۍ د غرب د استعمار نه خلاصه کړې دا هم ځوانان دي او تر هغه وروسته که د استعماري جګړو په مقابل کې درېدلې دي او دغه نیول شوي مملکتونه یې ټول له روسانو له برتانویانو له فرانسویانو له ایټالویانو له پرتګالیانو له هالنډیانو له دې ټولو خلاص کړي دا بیا هم ځوانان دي او دا نن چې د غرب په مقابل کې دا لویه جګړه روانه ده یا د غرب د جګړې په مقابل کې چې دا لوی مقاومت چلیږي روان ده په دې کې بیا څوک ولاړ دي ځوانان نو اوس تاسو ووایه چې ځوانان ولاړ دي او د اسلام نه دفاع هم ځوانانو کړي پوهه هم ځوانان حاصلوي تحقیقات هم ځوانان کوي څېړنې هم ځوانان کوي او د مقاومت ډګر تم ځوانان حاضرېږي زندانونه هم ځوانان ډکوي نو ځوانان به د غرب لپاره یو هدف وي که به نه وي او د دغه هدف د لمنځه وړلو لپاره به دوی پروګرامونه جوړوي که به نه جوړوي جوړوي به طبیعي خبره ده د غرب جګړه له مسلمانانو سره اوږده جګړه ده او دغه جګړه یو حد لري رب العالمین دغه حد بیان کړی ده الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دا د حتی ټکی ته متوجه اوسئ رب العالمین فرمایي ولن د لن معنا خو مې مخکې درته وکوله چې د لن په حرف کې څو معناوي پرتې دي درې د نفي معنا د تاکید معنا د ابدیت د تأبید معنا ولن ترضى هرگز به در ناراضي نشي عنك د تان اي پیغمبره او د تان ورسته د تال امتنا اليهود ولا النصارى نه يهودان او نه نصرانيان تر څو وخت بل تانه ناراضه وي تر څو وخت بل تا په خلاف جنگ کوي تر څو وخت بل تا په خلاف توتیه جوړوي تر څو وخت بل تا په خلاف خپل برنامه عمل کوي تر څو وخت به د تا په خلاف د تا د امت په خلاف باندې دوی د مخالفت عزم لري په زړه کې حتی تتبع ملتهم تر هغه به دا جګړه روانه وي روانه وي روانه وي تر څو چې ته د دوی د ملت پیروي وکوي ترڅو د دوی په لار لاړ شي د دوی قوانین ومني د دوی نظام ومني د دوی اخلاق ومني د دوی فرهنګ ومني د دوی حاکمیت ومني د دوی رواجونه ومني د دوی شکل او مظهر او لباس خپل کې د تا او د دوی ترمنځ فرق پاتې نشي حتی تتبع ملته حتی ورسته په بل حدیث شریف کې هم یم دغه حتی راځي الله فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم همیشه به وي دغه کافران چې جګړه به کوي د تاسو په خلاف یقاتلونکم قتال به کوي د تاسو په خلاف وجن به تاسو قتل کوي به تاسو ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم تر هغه به تاسو په خلاف جنگي جګړه به کوي کوي کوي تر څو چې تاسو مرتد کې د تاسو له دین نه حتى يردوكم عن دينكم تر هغه پوري چې تاسو له خپل دین نه واړی په هغه مخکنی آیت کې هم دا و چې ترڅو تاسو د دوی دین ومنئ په دې آیت کې هم دا ده چې ترڅو خپل دین پرې دی او د دوی دین ومنئ نو دلته یو حد فاصل ده هغه رب العالمین په دې حتی کې خو دلې ده کله حتی نه منګه مخ کې وو معنا دا چې په خپل مذهب په خپل دین په خپل عقیده په خپل فکر په خپل فرهنګ په خپل معنوي او دینی ارزښتونو باندې ټینګ ولاړو نو جګړه بم روانه او مخالفت بم د دوی د موږ په خلاف باندې روان وي دا به درېږي کله په هغه وخت کې چې موږ د حتی نه ورواړي چې د حتی نه ورواړو نو بیا به موږ ښه خلک یو بیا به ګلوبلایزیشن وي بیا به نړیوالتوب وي بیا به هیومنزم وي بیا به مساوات وي بیا به دیموکراسي وي بیا به د مسلمانو د کافر ترمنځ فرق نه وي بیا به ټول یو ډول وي ودو لو تکفرون کما کفروا فتكونون سواء الله دې د کافرانو په باره کې فرمایي د دوی لخلې وای چې دوی لزړه دوست غني دا خبره چې کافر کی تاسو هم لکه څنګه چې دوی کافر دي فتكونون سواء نبي ابا تاسو ټول یو شي شي ام دې ته نن د ورکړې د هیومنزم نوم هیومن تاسو په انګریزي باندې ټول پیږي هیومن انسان ته وای هیومنزم انسانیت دغه فلسفه څه شی ده په مختصر ډول تاسو په خدمت کې عرض کوم خبرې نور ډېرې اوږدې دي خو دا درته ضروري ده یادوم یې درته دوی وایي چې باید د انسانانو ترمنځ مساوات راشي ټول انسانان باید سره په مساوي ارزښتونو باندې ژوند وکوي او وای دا اختلافات او جنجالونه او جنگونه او وینې تویول دا وای د څه نه جوړ دي دا وای د دې نه جوړ دي چې یو په بل باندې ځان غوره غني نو وای راځي چې داسې و فضا جوړه کو چې یو له بل نه څوک ځان غوره ونه غني څنګه فضا جوړه کو چې یو له بل نه ځان څوک غوره ونه ګڼي ښه وای چې غوره نه ګڼي نو دلته یو څه مشکلات موجود دي هغه دا چې څه عوامل داسې موجود دي چې هغه د انسان توایي ته لا بل نه غوره یې او دا عوامل چې وای دي دا معنوي عوامل دي مثلا مسلمان ته وای اسلام وای وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تاسو د ټولو نه پورته یاستئ که مؤمنان یاستئ مسلمان ته اسلام وای مسلمان ته لدی مسیحي غوره یې هندو ته هندوتوب وای ته لدی نورو غوره یې مسیحي ته مسیحیت وای ته لدی نورو غوره یې او يهودي ته يهودیت وای چې ته لدی ټولو غوره لکه داوا چې کوي نحن ابناء الله واحباؤه من خو دی الله دوستان او دی الله زامن یو نعوذ بالله نو وای دلته دغه د تفاضل یا د برتری عوامل چې دی وای دا څه شی دی دا دینونه دي څه شی دی دینونه او معنوي عوامل دي وای د دې لپاره چې حقيقي مساوات راشي راځي ټول دینونه پریدو مسلمان د خپل مسلمانی پریدي يهودي د خپل يهودیت پریږدي مسیحي د خپل مسیحیت پریږدي هندو د خپل هندوتوب پریږدي کنه وای راټولېږو په څه شي باندې وای په انساني ارزښتونو باندې انساني ارزښتونه په دې معنی چې بس ته چې څنګه انسان یې داسې زم انسان یم د تام دوه سترګې دي د مام چې ته محترم یې نو زم محترم د تا په زم دوه سوري لري د مام چې ته محترم یې عزتمن یې زم محترم تم په دوه پښو ګرځې په څلورو نه ګرځې زم په دوه پښو ګرځم نو چې ته ښه سړی زم ښه سړی تم واښه نه خورې زم نه خورم چې ته سم سړی شریف زه هم دغسې نو وایي دغه انسان د انسان د طبيعي او فطري جوړښت چې ده وي دا په ټولو کې یو ډول ده مساوي ده چې مساوي ده نو راځي یوازې انسانيت په انسان کې محترم ګڼو دا نور چې څومره عوامل دي نور چې څومره عوارض دي کاغه دین ده کاغه عقیده ده کاغه قوم ده کاغه رنگ ده دا به ټول پریدو بس یوازې به په هیومنزم باندې سره راټول شو او امدغه تر رب العالمین الحاد وای امدغه ته په اسلام کې الحاد ویل شوی چې ټول دینونه پرې خودل په یو دین هم ټینګ نه پاتې کېدل نه په حق دین نه په باطل دین باندې په دا یو باندې نه پاتې کېدل اوس خو به د هیومنزم په معنا پوه شوی چې هیومنزم څه شته وای دوی وای انسانان په خپل منځو کې سره په جګړو دي دا جګړې وای د برتری غوښتنې له عمله دي متوجه یاست کنه او دغه برتری غوښتنې چې دي د خپل عوامل لري دا عوامل چې ورته ګورو دا ټول دي معنوي عوامل میتافیزیک یا ماورای طبیعي عوامل دي دا ټول ماورای ملموس عوامل دي چې دینی او معنوي اخلاقی عوامل دي وای دغه عوامل موږ خراب کړی او دغه عوامل د دې سبب ګرځیدل چې یو د لبل نغوره وبولي او یو ته وای چې ته د ځمکه ته فتح کده تا طریقه خدا ال تور صدا په خوراکه نو د دې لپاره چې د مساوات راشي نو د اول بل د عواملو تیر شو ټول بل دینونو تیر شو مسلمان بنوي زه مسلمان یم هندو بنوي زه هندو هندو بنوي زه انسان یم مسلمان بنوي زه انسان يهودي بنوي زه انسان یم بس په دې بسره راټول شو کوم ارزښتونه به راټولېږو ارزښتونه هغه دي چې په ټول انسانانو کې یو ډول دي خواهشات تقریبا یو ډول دي بس په همدغه همدغه مم د ژوند چوکاټي په دې بسر راټولېږي دا به نه وای ته مسلمان یې زه مسلمان یم یا زه مسلمان یم ته مسلمان نه یې دا به نه وایو نو خبره دا د ورونو چې دوی د مسلمانانو په خلاف چې دا کومه جګړه را روانه کړې ده دا جګړه په حقیقت کې څوک په مخ بیایي د مسلمانانو لوري ځوانان د دغه ځوانانو یا د دغه جګړې د مقابل لوري د مسلمانانو لوري د مقاومت د ختمولو لپاره دوی دوه میتودونه یا دوه طریقې یا دوه تګلارې یا دوه نظریې لري چې همزمانه دواړه استعمالوي ما په مقدمه کې تاسو ته یاد کړه چې د یو چا د لمنځه وړلو لپاره د یو مقاومت او د یو نهضت او د یو قیام د لمنځه وړلو لپاره دوه طریقې وي یو طریقه ده د فشارونو او د تصادم طریقه او بل طریقه ده د احتوا طریقه د احتوا طریقه دا معنی چې د داسې وسایلو نه پکې کار واخستل شي د داسې میتودونو طریقو او اسلوبونو نه پکې کار واخستل شي د داسې منهجونو نه پکې کار واخستل شي چې دا څوک د تا په مقابل کې واقع ده د په وخت په تیریدلو د تا په صف کې واقع شي دا د د صف د تا صف شي لکه د منګه یاران چې په خپل صف کې ودرول چیرې د منګه پرونی مجاهدین چیرې د منګه پرونی رهبران چیرې د منګه پرونی تنظیمونه چیرې د منګه پرونی پرونی جبهات چیرې د منګه پرونی فرهنګیان چیرې د منګه پرونی شاعران لیکوالان ادیبان فلسفیان د نظریه او د فکر ساتونکي او پالونکي هغه نن د چا په صف کې ولاړ دي د مسلمانانو د جهاد او د مجاهدینو په صف کې ولاړ دي که د غرب په صف کې ولاړ دي طبیعي ده چې د غرب په صف کې ولاړ 15 فیصد د غرب په صف کې ولاړ او 15 فیصد چې پاتې دي هغه ستومانه دي یا سپینګری د سیل لاس نه کیږي او دغه هم د دویم نسل دام ایکس ده دا د منګه پخوانی زورور چو دا بلا تشبیه لکه ډیناسوران داسې و ډیناسوران خو غټ غټ دي خو ټول منقرض شول د دوی نه دویم نسل نه ده پاتې د چا بچی په لندن کې لوی شوی د چا په فرانسه کې لوی شوی د چا دلته په کور کې دیموکرات ده د پلار یو کیلو ګیره په مخ د زوی ګیره په زیرو ماشين باندې وهي پلار ترجمه کوي خلکو ته زوی دی الحمد په معنا باندې نه پیږي دا د ډیناسورانو نسل دا منقرض شو دا نه پاتې کیږي دا دوه درې زړه زړه خو دې خو ته څه پاتې دي دوی د ایمان خیر غواړي او د خپل نسل خو له لاسه وتل ځکه دا د بل چا په قالب کې ورچول دا خلک احتوا شول دښمن د احتوا سیاست غوړه کړ د احتوا په سیاست کې لمنګ نه خپل خلک پردي کړ خپل مشران رانه پردي کړ خپل قاضیان مفتیان ملایان ډاکټران رهبران استادان د پانتونونو استادان د مدارس استادان دا رانه پرې دښمن خپل خالو دړې په باندې جوړ کړي دي خپل پوز په چلې خپل اداره په چلې خپل استعماري حکومت په باندې چلې خپل اردو په باندې چلې خپل استخبارات په باندې چلې استفاده ترې نه کوي په مختلفو شکلونو باندې نو دښمن هر وخت د مقاومت د لمنځه وړلو لپاره له دوو لارو کار اخلي یو د تصادم لاره او یو ده د احتوا لاره ځوانانو تاسو ته وایم دا دواړه لار تاسو متوجي دي دغه دواړه پالیسي تاسو متوجي دي هم د فشارونو او هم د احتوا راځي په دې دواړو بلګ مختصره مختصره غوندې رڼا درواچو مدرته چې د فشارونو لار یا د تصادم لار کومه ده د تس اول د تصادم لاره د تصادم لاره دا د ګوري غرب راشي په اسلامي مملکت باندې يرغل وکړي لکه مخکې چې راغلل د استعماري جګړو په وخت کې راغلل عربي نړۍ ونیوله منځنۍ اسیا هیوادونه روسان ونیول افغانستان پاکستان هندستان او خادي خو څومره ملکونه د انګريزان ونیول سوریه فرانسویان ونیول همدا رقم ته ځینې عربي ملکونه اسپانویان ونیول ځینې بیا نور ایټالیان ونیول لکه لیبیا او دلته یې په مسلمانانو باندې داسې حالات او شرایط راوستل چې مسلمانان په جنگ کې په ویره کې په تراه کې په فقر کې په زندانونو کې په غرونو کې په ځنګلونو کې ژوند وکړي ترڅو دوی د مقاومت توانایي له لاسه ورکړي ځکه د مقاومت توانایي زیاتره په استقرار پورې اړه لري چې څوک استقرار لري نو تعلیم بلري نو مکتب بلري نو کتابخانه بلري نو تالیف بلري نو ترجمه بلري نو رادیو بلري نو اخبار بلري نو مجله بلري نو تحقیقاتي مرکز بلري خو چې څوک امن نه لري او په اضطراب کې اوسېږي په سړو په غارونو کې اوسېږي په ځنګلونو کې اوسېږي شپه په غره کې ده او ورځ په ځنګل کې ده دا به د تحقیقات او د څېړنې او د پرمختګ او د تقوی مادي عوامل دا به لکه را برابر کی نو د مسلمانانو په ملکونو باندې حمله وکړي او بیا د مسلمانانو نسل در نسل دا ټول په داسې مشکلاتو باندې مشغول کی چې هغه د پرمختګ عوامل لاس تر نه وړلای شي او د وخت په تیریدلو باندې هغه اقتصادي منابع چې دوی په لاس کې لري کاغه زراعت ده کاغه قانون دي کاغه زیر زمين شتمنۍ دي کې سره زمين شتمنۍ دا هم په جنگ کې مصرف شي مقاومت کې مصرف شي بیرته فقر ته پاتې شي بیرته لوګي ته پاتې شي بیا خزم د انګريز دفتر ته دريږي لورم د انګريز دفتر ته دريږي مریضم د انګريز په شفاخانه کې معالجه کیږي هر څه کې به بیا دی بل چاته محتاج وي بیا به نو مؤسسه راځي او بیا به دا ټولنه لسره بیا تنظیمي په هغه شکل باندې چې دوی غواړي په دغه فشارونو کې اول د جنگ مسلط کول دي جنگونه دي د اقتصادي پرمختګ مخه نیول ده د فقر ایجادول دي د فقر ایجادول تاسو وګورئ روسان چې نو راغلي د هغه نه مخکې د افغانانو اقتصاد څو برابر قوي و د هغه زمانې نه چې جنگ راغی روسانو دلته افغانانو اقتصاد ور خراب ک کور ور خراب ک یو مثال درته وایم چې ته یو خړکای کور لري در څلور کوټې دی به په تکلیف باندې لخټو خاور او تیګو نه جوړې کړې دي دا په یو بم باندې ونړېدلې لمنځه لاړې نو ته وایه چې ته به په څو کلونو کې بیا زوی یې در شهید که پلار یې در بندي که تره دې مهاجر شو لاړه بله خوا ته او د اقتصادي فعالیت زمینه در باندې ودرېدله ښار ته نه شې تلای ښار سره د تعامل بند شو نو ته وایه چې ته به په څو کلو کې بیا دا کور جوړ کړای شي ته به تیږې ورته لکمه کې ته به خار ورته لکمه کې ته به ګاډر ورته لکمه کې ته به بیا او که د ارڅ ورته پیدا کې نو یوازې په همدې به مصروف بیا مقاومت نشي کولای په ګډه به مصروف وي د روزي په غټلو به مصروف وي زمکه دروس وزاوله فصل دروس وزاو باغ بوستان دروس وزاو د فقر سره مخ کړي چې د فقر سره د مخ کې نو به ته اله اله د ګډې د مشکل نه ځان خلاصول شي اله اله به د سرپناه د مشکل نه ځان خلاصول شي اله په ډیر تکلیف به ته د ځان لپاره لباس برابرول شي نو بیا به ته بچی باندې تعلیم څنګه وکې ته بیا اقتصادي پرمختګ څنګه وکې نو دا ټول فشارونه دي د فشارونو سیاست دی زندانونه د منګه بهترین خلک چې تاسو ګوري زندانونو کې پراته دي که انجنیر ده که ډاکټر ده که عالم ده که مفتی ده که طالب ده که د فکر او د نظریې خاوند ده که د عقیده او د مبدا خاوند ده هغه څوک چې بل چاته لار ورخودل شي بل څوک توجیه کول شي هغه یو یو رانه ټول کی د شپې رانه بوزي د ورځې رانه بوزي سر په ور وتړي سترګې په ور وتړي او په کلونو کلونو شل کاله محکوم کې په بند باندې شل کاله 25 کاله دایمي لس کاله 15 کاله الته پروت وي هغه بیچاره الته خپل محتاج وي هغه چې د کار سړی و هغه رانه وتړي چې لږ کمزور محتاج دي هغه رانه وشړي خزه او ماشومان دوی ته پاتې شي دغه فکرونه او ذهنونه به دوی ډیزاین کړي چې هغه څنګه د دوی خوښوي بمبارونه دي کلی وران شي چې کلی وران شو دغه یو کلی بیرته په لاسو کلو کې بیرته نه جوړیږي په څه به جوړ کی چې اقتصاد نه وي پیسې نه وي سړی په مقاومت یا په جنگ مصروف ده یا په زندان کې پروت ده یا زخمی ده معیوب شوی ده لاس په خېل لاس ور کړی دي نو دغه ځوانان چې د مقاومت د ملا تیر وي دا اول د فشارونو لاره نه دوی دغه سي مصروف کی په ځان مصروف کی داسې په ځان مصروف کی چې دښمن ته توجه د دوی وربانه وړي روحي فشارونه د روحي فشارونو ترڅنګ تبلیغاتي فشارونه چې دا رواني کیفیت د مسلمانانو داسې ور جوړ کی چې هر وخت د ویرې احساس وکي هر وخت د مظلومیت او د محرومیت احساس وکي هر وخت د تعقیب احساس وکي مستقلانه فکر ونه لري د آینده لپاره برنامه ریزي ونه شي کولای رواني کیفیت روحي کیفیت د داسې د فشار لاندې وساتي چې د ابتکار صلاحیت لدنه واخلي بس په دې غم کې چې شپه به چیرته پټوم ورځ به چیرته ځان ساتم دا فلانای به ځای راکې که به یې رانه کي راته د دې غم هم نه چې ډوډۍ به یي که به نه یي د دې غم چې د شپې تېرولو ځای به چیرته وي همدارنګه استخباراتي لارې چارې او نور وسایل دا ټول چې راجمع کې نو دا د فشار او د تصادم سیاست جوړوي چې له دې لارې نه دوی د مسلمانانو ځوانان مصروفوي ترڅو مقاومت ونشي کولای دویمه بیا د احتوا سیاست ده دا د احتوا په سیاست کې بیا دوی بیلابیل وسایل او بیلابیل لارې دا استعمالوي او بیلابیل ډګرونه دي دغه بیا چې مثلا د تعلیم ډګر ده د عسکریت ډګر ده د اخلاق ډګر ده د اجتماع د ټولنې ډګر ده د نظام او د حکومت او د قوانینو ډګر ده دا بیا دوی څنګه ډیزاینوي څنګه استعمالوي او څنګه د اغه نه د ځوانانو د احتوا کولو وسیله جوړوي تنه تبلیغاتي ډګر ده رواني روحیه د معنوي وسایلو یا د معنوي ژوند ډګر ده بیا د افساد وسایل کم دي د افساد وسایل ځوانانو د فاسدولو لپاره هغه وخت ډیر کم شو نو زه مختصر مختصر به مغاینوانونه تاسو ته وایم د ځوانانو د بیلارې کول لپاره د موډ او د فیشن ډګر ده همدا رقم ته تعلیم ده په تعلیم کې به د تعلیمي نصاب بیا لسره جوړول دي هغه مفاهیم چې په ولس کې د مقاومت ځواک پیدا کوي هغه تنه وستل او هغه مفاهیم پکې ورچول چې دا امت او دا ولس او دا خلک یو بل چا په تابعیت باندې دی یو بل چا په خبره منلو باندې دی بل چا سره په پیوند خستلو دی بل چا نه په نم کش کولو باندې راضي ساتي هغه مفاهیم پکې ورچوي همدا رقم ته بیا نصاب د پغې کې تعلیمي ماحول د پغې کې د خزو د الکانو یا د جنونو د الکانو د اختلاط خبره ده په هغه کې نور جانبي مصرفیتونه دي په هغه کې د خصوصي مکاتبو ته لار پرانستل دي چې هر څوک راشي په خپل خوخه چې څنګه مکتب زړی هغه سم مکتب جوړي او چې کوم نصاب زړی هغه پکې نافذوي بس د حکومت ته یوازې یو څه ټیکس میکس ورکړي نور د هر مملکت د هر دین او کیش د هر طریقې خلک راځي په خپل ځان ته بیا د آزاد فضا په نامه باندې د تعلیم لپاره آزاد فضا جوړه شوی هر څوک پکې خپل مفاهیم خپل طریقې خپل اهداف د تعلیمي چوکاټ کې ډیزاین کوي او خلک ور باندې روزي همدا رقم د بیا رسنیو میډیا دي چې په دې کې تلویزیونونه دي فلمونه دي سریالونه دي انټرنیټ ده سټیلایټ ده او نور د میډیا چې څومره وسایل دي کاغه سمعي وسایل دي کاغه بصري وسایل دي کاغه مطبوع یا چاپي وسایل دي دا په کار چول دي او دا رقم ته د ځوانانو د احتوا لپاره د دې لپاره چې د مټو قوت الله سلاړ شي دوی کمزوري شي بیچاره شي دربدره شي مغزونه خراب شي نو بیا د مخدراتو ترویجول دي مخدرات شراب رواج که په خلکو کې چرس رواج که په خلکو کې شراب ته سندري ولیک شرابي جانان او شرابي سترګې د جار شمه او چرسي جانان دا دا دا ټول مقصودي شان دي د لزان نه وی جوړ شوی ترڅو په خلکو کې دغه شعور او احساس پیدا شي چې دا خو لکه چې د عزت کار د دون استایل کیږي نو بیا چرس ولې نه وهم چې سترګې مې خماري وي او سترګې مې شرابي وي او نجونې را باندې بیا مینېږي نو بیا شراب ولې نسکمه د وخت په تیریدلو باندې دغه مخدرات شراب چرس هیروئین و غیره دا نور دا بیا د ولس ځوانان داسې کی چې هغه له حرکت نه پاتې شي بیا چرته پل لاندې پراته سیلاب راشي ویسي یا چرته لمر کې پراته جلی وهي مغل ته مړ شي او یا چرته یخ کنګل کی وینه خو اسیم پکې نه وي نو چې څه رطوبت متوبت پکې هغه کنګل شي وچه دړه نه جوړ شي او یا په هغه حالت کې دا وي چې ګدای وکي چپلقه پټي کی د چا له دکان نه غلا وکي له کور نه د خزه غاڼه ویسي غلا کی بچای خرڅ کی دغه خلک ټول ځوانان دي د پوډریان خو سپینګری نه دي تاسو وګورئ چې چیرته پوډریان دي چیرته ده دا ولې د امریکایانو د راتګ نو وروسته په افغانستان کې د نشانو شمیر تقریبا 15 میلیونو ته رسیدلی دی یو میلیون خلک داسې دي لس لک خلک چې هغه په ځان خبر نه دي چې څه کوي څه نه کوي چیرې مر وژني چیرته سیلاب ویسي چیرته اسې د سرک په غاړه باندې مړ شي او دا ټول ځوانان دي تنکی تنکی ځوانان دي دا هم د احتوا د سیاست یو میتود ده چې ځوانان څنګه د مقاومت له توانایي محروم کی هم دا رقم ته بیا بل وسیله د افساد هغه موسیقي د رقصونه دي نایټ کلبونه دي او د خواهشاتو او د هوسونو او د شهوتونو را پارول دي په مختلفو لارو چارو باندې ځوانان خو څه دي تیږي نه دي په هر انسان کې طبيعي غریزه ده د شهوت غریزه چې څوک د دین انکار کوي هغه به وایي چې دا انسان نه ده دا ملائک ده نه په دې انسان کې طبيعي ډول باندې د شهوت غریزه شته خو دغه د شهوت غریزه چې ده دا اسلام اخیسته ده ریګولیټ کړي ده دای کنټرول کړي ده دا برق وګوره په برق یو سوړ لاین ده یو ګرم لاین ده دا دواړه کته به ریګولیټر او به کنټرولر سره وصل کې انفجار کوي غاز کوي اور اخلي خو د دې لپاره چې ته د دې نه سم کار واخیستل شي یخچال په وچلول شي کمپیوټر په وچلول شي کوټه په باندې رڼا کې ماشين په باندې وچلول شي الته به د دې یو کنټرولر یا ریګولیټر ورته جوړوي دغه د غرایزو ریګولیټر اسلام نکاح جوړه کړې ده نکاح کې همغه کار کیږي او په زنا کې هم امغه کار کیږي خو نکاح ته خلک خوای او هغه ته بد وای ولې ځکه دلته یو ریګولیټر شته ده د روا او د ناروا د اندازې او د بی اندازې د ټول شیان به کې الته ورته ویلي دي نو دوی غواړي چې دغه ریګولیټر د ځوانانو ترمنځ د دوی د عواطفو د احساساتو ترمنځ دا ختم کړي نو بیا به چې چیرې نر او ښځې چیرې هلکان او نجونې سره مخامخ کېږي هلته به انفجار کېږي هلته به ګړز کېږي هلته به د فحشا یوه حادثه راځي تاسې وګورئ دا اوس په افغانستان کې په درې کلن ماشوم باندې جنسي تیری کېږي په څلور کلن باندې جنسي تیری کېږي په پنځه کلن نجلۍ باندې پنځه شپږ کسان تیری کوي هر ورځ چې ګوري او بیا د همدغه بدبختان همدغه غربي میډیا بیا یو حادثه چیرته په یو پټ ځای کې شوي هغه بیا په یو طریقه باندې را پیدا کی او بیا په میاشتو میاشتو باندې خوري ترڅو خلک د دې سره عادي شي هغه کرکه او نفرت چې شته په ذهنونو کې دا بس د وخت په تیریدو باندې سوړ شي چې یو نه ده دوه نه ده شل پیښې نه دي بس په چا سره به سر خوګم بس الله دې پرده وکړي په خلکو کې د فحشا د خبرولو کار په میتودیک شکل باندې په مخ باندې ځي دا د کفارو یو طریقه ده ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم موسیقي او رقص او نایټ کلبونه او د شهوتونو راپارول دا بل وسیله بیا په دې کې پردي ادبیات دي مبتذل ادبیات روسي ناولونه ترجمه کا انګریزي ناولونه ترجمه کا امریکایي ناولونه ترجمه کا ترکي ناولونه ترجمه کا هندي ناولونه ترجمه کا کتابونه او ادبیات او فلسفه دا نظریات پردي راوړه او دلته ترجمه کوه روسانو هم په سلګونو کتابونه د روسانو ترجمه کړل او د امریکایانو سره راغلو ګډاګیانو چورګوړو هم د دوی ادبیات دلته ترجمه کړو په مختلف شکلونو باندې زه یوازې د مثال په تور باندې چې خبره مې درته وایي نه کړي دا وګورئ دا د مینې مجله ده د ننګرهار نه خبرېږي د مینې په نامه مجله ده بیا ادبي د مافي په دې کې د بچبازۍ په باره کې مضمون ده او ښه اوږد مضمون ده او بیا یې په باندې د انګریزانو جرمنیانو فرانسویانو هندوانو تش په نامه مسلمانانو د دوی اقوال پر راجمع کړي چې دا یو شریفانه کار دی د کولو کار دی د عزت کار دی د بچبازۍ په باره کې د الک د ساتلو هنر ورخی ورته د دې مینې مجله د مازن سره راوړې ده شکل دې ښکارول نه چې مخ درواړو مدرته ټایټل درواړو پردي ادبیات په دغه شکل باندې د خدو خال په نامه باندې مضمون ده یو چا د نور الحق حداد په نامه باندې لیکلی او همدغه خلک دغه په پښتو باندې په فارسی باندې لګیا دي چاپي او دا په ښکارا باندې نشر کیږي د د فحشا د رایجولو لپاره مزامین په مجلو کې خبريږي پردي ادبیات او د خلکو ذهني ډیزاین دا یو بل وسیله ده د ولسونو د فاسدولو د ځوانانو د فاسدولو لپاره پغې کې امریکایي ادبیات اروپایي ادبیات او داسې نور ادبیات چې هغه کتابونه دي که مجلې دي که مزامین دي دا ترجمه کوي او بیا یې خپروي بل وسیله د افساد څه ده هغه د لوبي او د ځوانانو مصروفول تر ټولو لوی مصیبت چې د امریکانو د راتګ نه وروسته راغلی هغه لوبي او کرکټ ده په لکونو ځوانان د موږ مصروف دي تاسو باور وکړئ چې کرکټ ته دومره ترویج ورکړی چې بس د خلکو په ذهن کې تر ټولو لوی عزت او تر ټولو لوی فتح هم دغه وي چې چیرې د افغانستان ټیم یو ځای کې لوبه ګټلې وي نو بیا اول خو د هغه لوبه په کتلو باندې خلک په لکونو خلک مسو بلکې تاسو داسې وګڼئ چې یو لوبه چې د افغانستان چې کوم بل ټیم سره روانه کم تر کمه په هغه ورځ باندې یو میلیون خلک دا لوبه یا اوري یا ګوري او چې یوازې د یو ساعت لپاره یا د دوه ساعتونو لپاره وګوري نو 2 میلیون ساعت وخت د خلکو ضایع کړي حکومت 2 میلیون ساعت وخت یوازې دوه ساعته دا لوبه ګوري د دې دیرش میلیوني نفوس له منځ نه یوازې یو میلیون انسانان د دوو ساعتونو لپاره د لوبې ته وخت ورکوي نو څو میلیونه ساعته شو 2 میلیونه ساعت وخت په دې 2 میلیونه ساعت وخت کار باندې لوی ځای جوړېده د لوی ورانې مخه په نیول کېده او بیا د خلکو شعور فکر احساس حواس بس ارڅه د دې ډندو سره وي ارڅه د دې منډو سره وي غټ غټ ګيري به ځوانان به د منګه ځوانان له ریاضي وويسته د منګه ځوانان له فزیک وويسته د موږ ځوانان د کیمیا او د بیولوژي په فرمولو باندې د پوکولو نه وېسته د موږ ځوانان په دین باندې له پوهېدلو نه وېسته د موږ ځوانان له تجارت او دکاندارۍ نه وېسته د موږ ځوانان له کولبې او مالې او له کرنې له زراعت او آبیارۍ نه وېسته شپه ورځ دوی لګیا یا راډیو غوښتنه ولي یا موبایل غوښتنه ولي یا برګ سترګې ختلې وي کمپیوټر او انټرنیټ ته ګوري ولی نن فقط د بدر معرکه روانه ده نو بس چې دوی دعاګانې ورته کوي چې کامیاب شي پکې دا د یو ولس اجتماعي شعور یې رغمالول دي په دې جرم کې دا نظام ککړ ده په دې جرم کې د ځوانانو مهنیت ککړ ده په دې جرم کې اولمپیک ککړ ده دا اولمپیک مولمپیک دا پردي جالونه دي په دې کې دا ځوانان رانیسي په دې کې ځوانان د علم نه د پوهې نه د تحقیق نه د تالیف نه د ترجمې نه د د کسب و کار او د هنر د زده کولو نه د سپیشلایزیشن او د تخصص نه د دې نه ایثارول دي په میلیونونو ځوانان په پردي جال کې نښتي دي بس اړه یې راړه خپل سات په باندې تیری نن د دې ولس سره د دې ټیم سره مقابله ده نن د بل ټیم سره مقابله ده او هغه دوی چې راغلي دي د منګ ځوانان د منګ مټور بریتور ځوانان د لوب د پاره لیږي خپل نازک نجونې پیغلې هغه ته چانټې ور پښا کوي او ټوپک ور کوي ورته د شپې دوربینونه ور پسترګو کوي او بیا د شاهي کوټ او د تورې بوړې په غرونو کې د موږ په ځوانانو پسې جنگ لپاره را لیږي خپل پیغلې د جنگ لپاره تمرینوي او د موږ مټور برتور ځوانان په کرکټ کې د لوبو لپاره تمرینوي ګوري د احتوا سیاست ډیر خطرناک سیاست دی او د احتوا په سیاست کې چې کم ولس ځان بایلو د هغه بیا نه را جوړیږي که نظامی ډګر کې ماته وخوړه هغه بیا را جوړیږي خو کې د احتوا په سیاست کې اور د بل چا په تیزاب کې زوب شو ویل شو دا بیا پر دکیږي دا بیا نخپلیږي همدا رقم ته بل وسیله بیا د غلط الګو د بدل الګو او نمونه او د ماډل پیش کول دي وړاندې کول دي خلکو ته ځوانانو ته الګو یا نمونه څو وړاندې کړي کله ډمان وي کله سندرغاړي وي کله کرکټیان وي کله لوبغاړي وي کله یو بل داسې څوک وي چې دغه عکسونه ورته چاپ کړي په خارونو کې هوټلونو کې په موټرو کې په تلویزیونونو کې په ارڅ کې د دوی عکسونه خرڅيږي نو بیا ار سړی کوشش کوي چې ځان هغه سره برابر کړي د نوې نسل ځوانان چې ګوري چې دا د عزت خلک دي دوی ته خلک په عزت ګوري درنښت لري حکومت ته درناوی کوي پیسې ورکوي جایزې او انعامات ورکوي ورته کورونه او بخششونه ورکوي نو بیا زه ولې دغوندې نه کېږم د د ماډلینګ دا طریقه د غلط ماډل یا غلط الګو یا غلط نمونه یا غلط قدوه ځوانانو ته وړاندې کوي د نوي ځوانانو ته دا هم بیا همدغه سي په دوی پسې روان شي دغه الګو کله فلمي ممثلین وي کله ګډاګر نڅاګر وي کله سندرغاړي وي کله مفسد سیاستمداران وي کله بیا د لباسونو نمایشګران وي په کور کې هم د ټولنې په کور کې هم نمونه ورکه ده غوره نمونه پلار ګوره په په داسې یو شکل ځان جوړ کړي چې اولاد ته د یو ښه مسلمان عکس او شکل نه وړاندې کوي مور هم په داسې شکل ځان جوړ کړي ده چې لور ته د یو ښه مسلمان مور قدوه نه وړاندې کوي نو بیا د قدوه لمنګ نه ورکه ده بل چاته چې ګورن موږ هم ځان امغه سې کوو په ټولنه کې صالحه قدوه ورکه ده او د صالحه قدوه ورکول د د غرب د اهدافنا یو بل هدف دی چې د دې لپاره دوی په میلیارډونو ډالر مصرفي ترڅو غلطه قدوه د ارت شاسترګو ته نیغه نیغه کی او چې ارڅ ورته ګوري نو چې واه واه شي خو دغه ده زم باید دغه څه شمه همدا رقم ته بل وسیله د خزې استعمال د په هر څه کې د خزې استعمال بل وسیله د سیکولر احزاب او نظامونو قائمول او تقویه کول او هغه تر شا درېدل او د هغه برنامه عملی کول دي او بل تر ټولو خطرناک خبره ده چې هغه نشنلزم او وطنیت او تش په نامه ملي غرور په خلکو کې په ځوانانو کې خبرول زه افغان یم بنگړي ورته د نجونو جوړ کړي پلاس کې وراشولې بیا څه شي لیکلای افغانانو بنگړي په لاس کې ګرځي توره دې چیرې ده زه افغان یم بنگړی د شیرو سورو برک په لاس کې اچولې ده د خزو غونې بنگړي دې په لاس کې اچول به زه افغان یم افغان دې ته وای چې بنگړي په لاس کې وګرځي د افغانانو په تاریخ کې توره مشهوره ده که بنگړي مشهور دي رنګه د اسمال د ورته درې رنګ په سر باندې ورچولې لکه د انجونو د خزې او د نر فرق پکې نه کیږي پګړې دې څه شوه خولې دې څه شوه تش په نامه ملي غرور دې ځوانان رانه تبا کړل وطنیت هل افغانستان ده هل افغانستان ده دین د لاړ شي وطن د لاړ شي ناموس د لاړ شي بس د افغانستان نوم دی پاتې وي د افغانستان نوم مې په دنیا کې روښانه کړ د افغانستان نوم د افغانستان نوم مروخانه کوه د افغانستان د خلکو ګډه ور مړه کوه د افغانستان د خلکو د افغان مور په سر باندې ټکرا ور واچوه د افغان زخمی پښتنه وکوه دا کوم کمال ده چې ته په یو استعماري يرغلګر مرته د خپل غلامي بیرغ پورته کې بیا وای چې زه د افغانستان حیثیت په ځای کوم د افغانستان حیثیت په افغانستان کې د نه په ځای کیږي په د خپل ولس باندې دا جنگ مسلط کړي دا بند کا همدا رقم ته بل وسیله د افساد څه ده هغه بیا د دین تحریف او غلط استعمال ده په هر څه کې دین غلط غلط استعمالول مفسد علما حکومتي علما رشوتخواره علما ګډاګي غلام علما دین تحریفي ترڅو د استعمارګرو او د يرغلګرو د دوی اهداف ورته مشروعیت ور باندې وبخي او په هر څه کې د دین غلط تحریف ده ترڅو چې خلک وایي چې د ولادت دین حکم هم دغه شی ده نو پروا نه کوي راځه چې دین هم دا شی وایي نو بیا خو دې کې څه حرج نشته ده د دین غلط تحریف ده که هغه په دې معنی چې اسلام د سولې دین ده اسلام د اسلام د سولې دین ده خو د مسلمانانو ترمنځ د کفر سره خو د سولې دین نه ده کنه د کفر سره خو رب العالمین ابراهیم علی السلام مسلمانانو ته د مثال په حیث پیش کړی ده چې په تا د تاس لپاره په ابراهیم کې اسوه او قدوه ده چې کله د خپل قوم ته وویلې په تاس باندې کافر یم او د تاس په معبودانو باندې کافر یم د تاس او د ما ترمنځ به دښمنی اعلان وي او دا دښمنی به تر هغه جاری وي ترڅو چې تاسو یوازې یو الله باندې ایمان راوړئ د مسلمان او د کافر ترمنځ د تعامل خو د دښمنۍ ده دا خو رب العالمین وایي چې کافر د تاسو دښمن ده په دښمنۍ ونیسي شیطان د تاسو دښمن ده په دښمنۍ ونیسي د دوی نه تاسو په هر حالت کې برحذر اوسئ دا خبره پکې چاره وړه ده چې اسلام د سولې دین ده نو له کافر سره مسوله بیا د سولې خپل شرایط وي د کافر سره په سوله کې وسیدل نشته په متارکه کې وسیدل ور سره شته ده هله مساوات ده ال انساني حقوق دي زغم ده احترام ده د انسان احترام ده دا ټول هغه شیان دي چې غربي مفاهیم دي خو دلته یو څه ګډاګي ملان ورته پیدا کړی دي ټول ورځ لګیاوي پردیش پیلې کې پوکی کوي او د خپل ولس ور باندې تخدیروي ویده کوي ور باندې د انحراف نورم ډیر اسباب دي چې هغه د پردیپالو احزاب او نظامونو حاکمیت ده داخلي مشکل دا ده دلته چې روحي خلا او معنوي خلا موجوده ده موږ په ټولنه کې او دا رقم ته د دینی معلوماتو نشټوالی ده او د دینی علما او د دعوتګرانو تقصیر او نیمګړتیاوې دي دوی ځانونه نه دي څا او به جوړ کړی دي که څوک ورخته شو الته به شکی کنه باران غو په خلکو وریږي نه چې د هر چا کور ته ورورسیږي پیغام ورورسیږي په داسې حال کې چې وسایل دومره ډیر شوي دي د نشر او د بلاغ وسایل کغه رادیو ده که انټرنیټ ده که اخبار ده که مجله ده که ویب سایټونه دي که ویډیوګانې هر څوک په کور کې ویډیو جوړول شي د خیر خبره وکوه خبره یې ک فیسبوک ته ورواچو د هر چا کور ته ورسیږي د دعوتګرانو تقصیر ده د علماو تقصیر ده د معلوماتو کمبود ده او د ټولنې د ضرورتونو نه درک کول دي د دې بلاریتوب پایلې چې د غرب د موږ ځوانان بلاري کوي پایلې څه شي دي نتایج څه شي دي نتایج دا راوځي امر بالمعروف او نهي عن المنکر لټولنې نه ختم شي وخت چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ټولنې نه ختم شي د دې مثال به داسې شي چې لکه ریګولیټر یا کنټرولر چې ته د ماشين نه وباسې نو برق چې ارشي ته تصادم وکول بل سره بیا بګړز خطر یالته بل نتیجه دا راوځي چې بد ته خلک بد نه وایي او خته به خلک خنه وایي بد نه خلک نفرت نه کوي او خو ته څوک تشویقیږي نه بل مشکل بیا د دې دا چې علاج نه قبلې بیا دا ټولنه بیا علاج نه قبلې ته ارڅ ورته وای وای وای دا بیا علاج نه قبلې ځکه د بل ځکه ماډل او نمونه لیدل بل چا سره پیوند خسته یي لپرده نه تاثیر پذیری وي په ارڅ کې فکر کې دا ک نظام کې دا ک رواج او رسم کې دا ک په نظریه او عقاید کې دا په دې ارڅ کې به د پرده نه تاثیر پذیری وي او اخرینه نتیجه بیا دا وي چې د دښمن په صف کې درېدل او د خپل صف مقابل کې جنگیدل همدغه نن تاسو وګورئ چې امریکایانو چې کوم پوز کوم پولیس کوم استخبارات کوم نور انتظامی نظامی قواوی دا جوړ کړي تاسو دا وایئ چې دا د چا په مقابل کې جنگي د افغانانو په مقابل کې جنگي کې د روسانو د يهودانو په مقابل کې جنگي کې د هندوانو کې د افغانانو دغه خلک بیا د د بل چا په دام کې ولويږي د بل چا په صف کې ودرېږي خپل کلی خپل مولا خپل میا خپل حاجی خپل طالب خپل ورور دا بیا ذلیلای زندانونو ته بیاي وهي ټکوي توهینوي سپکاوي کوي او د بل چا د اهداف لپاره بیا استعماليږي نورونو درس لږ زره وګت شو